نو بچ کا الله تعالی د لره سیئاتی ما مکرو د بدو اغنا چې دی کوم چرونه کول دا غي بدو سيزونو نه راغی نه چې نه غ بچ کو وایا وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي وانا معه حيث يذكرني والله والله الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالصلاة ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهروله متفق عليه وهذا لفظ إحدى روايات مسلم وتقدم وتقدم شرحه في الباب قبله 167 یو سل وش پیت کی شرح ورویت صحیحین و انا معه حين حين يذكرني حين يذكرني وفي هذه الروايه حيث حين پدایبان حيث خو کلاهما صحیح که حين وای که حيث وای دوړ دی دی وای ها وان جابر وان جابر ابن عبد عبد الله جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمایي پلا روزه دوړ چې صحابه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موتي بثلاثه ايام امام نبی علیہ السلام نا د مرنمخ کې جذن غادری رضی مخ کې اوریدل یقول فرمایل لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل دل لازم نه پیدا کړي نو سره اوس خپکیږي باندې وخت لږه لګیاري لري راړي دا حال دی مگر چې دې په الله تعالی باندې خو ګمان کوي عز وجل چې عزت منو له شان والا دی بس ګمان نه شي کوي چې بس دنیا را باندې د سخت تیر کړل او تکلیفونه تکلیفونه نه الحمدلله دنیا هم ډیره خوا او ته تمام د چې مرنه رسو خو ان شاء الله تمام دې نه داسې کړه داسې هو یحسن الظن بالله دا بس ګمان فضل الرجا تم ساته ها د شرع قاعدی نصوص د کتاب او سنت دا ټول په دی باندې چې دن هغه یو بل لره مرسته کوي یو بل مدد کوي مقصد د دا چې حالت د صحت کې به خوف او رجا دواړه وي او خوف او رجا به برابرۍ د زنو اهل علم رائے دا ده چې خوف پر رجا باندې غالب وي خوف پر رجا باندې د صحت په اړه جوړي چیرې د تاسو په وخت کې غالب وي نو اعمال له وزور ورکی کړه سم ورکی صحت په او چې بیماری شو ولا بالکل بیا غي منی هغه وای چې قال امام قرطبي لیکلی دی قال بعض اهل العلم ينبغي ان يغلب الخوف الرجاء طول الحياه فاذا جاء الموت کله چې مرګ راشي نو غلب الرجاء بیا دې غلبه چاله ورکړي شي رجاء لور شي تمل دې ورکړي شي او که بدکار نه جهنم ځان قران کې بخبل او ګورا ما ته سره وای نه نو بدکار وای نو فاما من ثقلت موازینو نو هغه سره چې تل شوی چې درانی شوی تل داغو یا دران شو تل شوی امرنا داغو په وفي شتر راضیا دا وی په جن خوشاله کی فی شتر راضیا مرویه كثيرة فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات بس دا رب قانون دی چې خوف او رجا په دوه آیاتونو کې یو بل سره نږدې یو کې خوف بل کې رجا او آیات یې اړې آیاتونه اول د خوف آیاتونه بوزي بیا د رجا او آیات کله په یو آیات کې هم خوف شي رجا شي تخویب او بشارت کنه تخویب وسو بشارت دا کچې معلوم کړي کافر چې الله سره کوم رحمت ته نو ما قنت من ما قنت ما قنت من جنتی احد النبی نو مې شوی الله دې جنت نه سوق سمانا دا الله رب العزت چې کوم عذابونه دي سزاګان دي هغه چا معلوم کړي نه دا کوم چې په نیکو اعمالو کې دې جنت ته وایو کښې وځي از نه دا ملوي ګنې ملوي دي عذابونو ته دا ډېر شي دا ما ته ګمرا ورسي او جنازه د ریکټ ته وایي نو مړې بری نو جنازه غبره چې دنا غبره ته وایي جنازه د نزیره کته نه کته ته وایي دسی وایي سو کوئی نه جنازه مړی ته وایي او جنازه دی ته وایي بالعکس رسپکټ دی کنه ته رسپکټ دی وایي جنازه او جنازه مړ ډېر درونی ښه هي مړ کې خو دلې په کټ کې او بیا خلکو کټ چت اگر رجال علی اعناقهم فإن كان الصالحا نو کدا جنازي والا نیک وی قالت نو دې خبرې کوي دا د عالم مرزه خبرې دي دا आवाज کوي قدمونی قدمونی ماړوان دې کوي ما ما بوزي شاوي ما بوزي وان كانت غير صالحا او که صالح نه نو قالت يا ويلا اي رکاوی دې اين تذهبون بیا تا ذکر تبو دی نمبر خبرې کوي عارض برزو به خبرې می مونږ ورو اذان عالم نه کنه وای الته کې اوس الله مونږ ته الله پیغمبر وی دې دې ایمان یسمع صوت كل شيء الا الانسان د دې आवाज عرش اوري سوا د انسان نه ولو سمعه صاعقه کچری دی انسان اوریدلې دی او به هوش شوی رواه البخاری ما بخاری په دې کې باب تړل چې باب کلام المیت چې مړ چې نه خبرې کوي دا د متشابه دغه نه دی ایمان بالغیب نه دی زموږ ایمان دی وایې دې څنګه وای نمون اورو نمون اینو الله پیغمبر وایي چې دا आवाज دا نور څه اوري سیوا د چارو د انسان نه او پیره انسان او پیره چې نه اوري بعض روایت کې غیر مستقلین دي سلور شپېته کې دا حدیث تیر شوی دی وایه باب دې په بیان د غورواري د جړا کې د الله دی یری د وجنه او شوق نه وی الله ته د شوق د وجنه چې دا شوق دی چې الله سره ملاو شم وایه قال الله تعالى ويخرون للاذقان للاذقان غرزي کې دی للاذقان من على الاذقان ذکر د زونو د مرادي تندې دي يبقون جاري ويزيدهم خشوعا اکثر چا سره خبره کې نامه خلونی جی ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته نبی اسلامي ما ته قران وایا قلت یا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل تاسو څنګه ولر تاسو باندې شي قال اني احب ان اسمعه من غيري اذا دا خو کوم چې زمانه علاوه د بل چاره اورم قلت یا فقرات علی سوره النساء دا احکام سوره شروع کو دا هغه په فقاهت باندې دلالت کوي فقاهت باندې چلوی فقيه ابن مسعود رضی الله تعالی سترګې مبارک چې دنه هغه داري وي جاړي چې نبی اسلام د الله د یاري د وجه نه جاړي نو ته ولې چې دنه هغه الله دی یاري د وجه نه جاړي او نبی اسلام اقول کما قال عبد الصالح زبدا سی ویم لکه څنګه چې عیسی علی السلام به وای چې كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد وايه وعن انس رضي الله عنه قال خطب النبي خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين رسول الله دې تعلیق بالمحال وشو ته وي تعلیق بالمحال وته وي نو یو دا سره دې چې دنه کې دې جهنم ته ورته ولایت دنو او نه جمع کی غبار فی سبیل الله و دخان جهنم هغه جوړا چې د الله په لار کې jihad کې اول مزدار د سبیل الله ور jihad دی الله په لار کې jihad کې د باندې جوړو لګي داو د جهنم اور چې دین هغه غبار پی المراد جهاد اعداء الدين لوجه الله تعالی دا سه انحصار نه چې دی لار کې د مزدور ولګي دا کنه بس دی جهنم اور د باندې حرام شي لګا لګي د باندې حرام جهنم اور د باندې دا انحصار وکوا کله راوړي په خپل فضل کرم سره الله رحیم و کریم ذات ته نور مراد ته نه چې دنا سر دې بغلاس څه کنه او سمه دې لکه چې دا د جهاد کې ناس دی او بس دنو امریکایان دی را په مخ کړی دي او دا شعر ورو ان شاء الله تعالی روان دي دا موبایل هم ډورو دا کار پر خو دې شیخ راکړي لوړ دا فضا مزاج نن دا ورو دا کیږي اخر بدا کیږي ولګې ده کنه لنډه لار دې یقین په خدای او زمون دا خو الله دې وکي چې څنګه چل بکیږي لکه سخت بوسونه هم دي تاسو د بوسونه هم دي دي مال دي هم دي او بس دې لګره ودی باندې غړا جو خبره غاب مال ورځه یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلم حالت د صحت خوف غالب ساته کړه په دې مغرور کې کوم طالب مو زه مهنت کوم ټول شپه لګیا مو مدرس مو شور لګیا مو سب الله ته قبول کړه نبی رسول الله چې jihad کې د مختصر طریقې نه لل جننه مختصر لار د جنت ته یا عابد الحرمین لو اوصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب من كان يقلب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخذبون او من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تلعب ريح العذير لكم ونحن عبيرنا راج السنابك والغبار الأتيب ولقد, ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يجتمع غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار د نبی رسول الله والسلام سینې چې د خټ کېدلو هغه د پاره आवाज او خټ کېدلو لکه د کټوي د خټ کېدو په شان باندې سبحان الله وایا وان انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بن كعب رضي الله عنه ان الله عز وجل امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني الله ما ته حکم کړ دې چې زه په تابانه اول ولم لم يكن الذين كفروا زرا توایما قال وسماني ما نومي غسر چې ابي بن کعب ته وایا اے تاسو دغه ابي بن کعب نبی ته او نبی تاسو په بکا ابي ابي او جل درې خوشاله دی وجنه سخت یو جړل چې الله زما نوم واستري چې ابي ابن کعب ته سورې دا وایا ها وفي روایت وفي روایت فجعل ابي زنه جواب خوشاله یو جنني راځي چې دروښ شي ډېر وخت ملاو شي بس هغه هم جاړي دې هم جاړي مجتبا سي چې کله رااله چې ما پای کوم جړ وی دي اصل جاج به خوشاله جړای بلای جړای نو لوګه نه نه لګا او کنه بھائی هم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مرض سیوا شو وجعه قیل له فی الصلاه نبی اسلام ته ویل شو چې تاسو موږ بارګ څه چلو کو قال مرو ابا بکر پر یصلی بالناس او بکر ته وایي چې خلکو ته منځو کې سبحان الله امامت صغرای حواله او بکر صدیق دا دلیل دی چې امامت کبرا بشریم د چارد او بکر صدیق دا دا خبر دی چې هغه غلطه ده چې علی دا پہلا نمبر او دما دم مستقل اندر لیا دی لګي په کې خارج دا ورته دي علي دا په غانه وي دما دمس په قلندر دا خدای مغال کچې غل شي کافر هم فقالت عائشة ان ابا بکر رضی اللہ تعالی رجل رقیق نرندر دی اذا قرأ القرآن غلبه البكاء کله چې هغه قرآن ورینو جواب غالب شي فقال مرو فليصلي یو زر ته جوړه ته پس غړي موږي هغه دې نرم دې قران کې وی جوړ جوړا شو کنه وفي روایت نا عائشہ رضی الله تعالی عنها قالت قلت ان ابا بکر اذا قام مقامك او بکر چې استاد زې باندې ودرېږي لم يسمع الناس من البكاء او خلق د قران نشي او ولې د جړا د وینا زې سره په جړا کې خبرې کولې شي اذن نشي کولې کنه عبد الحق قاری چې د جړی مو د څه خبرې کوي تثبیت کوي غلې پکې نه غلې وکانا صائما روجوا فقال سبحان الله روجوا طول رز او د خوراک خبره وا ما هم رااله نو فقال وی قتل مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ مصعب قتل شو هو خیر من یا زمانه غره فلم یوجد له ما یکفن له نموند لکه دغه د پاره هغه چې کفن وربشي الا بردتن ان غطي بها رأسه بدت رجلاه ثم جعل يبكي جړل ټول روزه حتى رکت ترکت طعام اخرا کی پرې خو دې اړوړې پرې خو ټول روزه او وځ ته خو پیراله یاره پیراله اگر وړای دې نه پرې خو دې او جړلې جړلې جړلې ایبرا مارور دې او مصعب بن عمر شهید شوی دی او صادر یې کې صادر د ټی پټي سر کار کی سر پټي فیس کار کی نه به سر سر ولا پټ کی پوتر سرګړې چې نه واچو او اوس مونږ راشه مزي مکړې به خرطه لګیایي به خرطه لګیایي قطره دموع من خشیت الله یو ساس کې د اوخ کو د الله دی یری د وجینا د الله دی یری ساس کې ساس کې لړشي وکثرت دم طهراکو فی سبیل الله او بلغ ساس کی دی ویني چې د الله په لار کې پیګلې شي او عمل اثرار هر چې دعا سره دی فاثر فی سبیل الله تعالی یو اغنخذ الله په لار کې یاد دکو دز خپل ولګیدلا او نخ کې اثر دی جهاد په لار کې اثر فریضي ادا کولو کې او اثر د الله دی یری د وجنه ساس کې چې دن هغه ویله چې دن هغه دا اوخته یې فلا جاړي او یا چې دن ساس کې ویله دا دوه قطري یو د ساس کې د ابو د ویلي او بل چې دن هغه د اوخ کو او دا دوه اثر الله تعالی سبحان الله پیرسي